بخاری د د وکین روایت کوي او د دنا د د دو زامن عمر او ابراهیم روایت کوي ابن حبان ورته مدلس وایي یو کم دیرشم محمد ابن صدقۃ الفدکی محمد ابن صدا صاد سره صدقه تل فدکی د امام مالک د شاګردانو نه دی امام ابن حبان او دار قطنی ورته مدلس وای تبع تابعی چورته وي امام احمد ابن حنبل امام دار قطنی ورته مدلس وي یو درشم محمد ابن عبد الملک محمد بن عجلان المدنی کنیه ابو عبد الله صغار تابعینو کې مشهور سړی دی د شيوخ د امام مالک نه د شيوخ د امام مالک نه ابن حبان ورته مدلس وایي ابو داود او امام دار قطنی ورته مدلس وي کونیه ابو بک سره د صدق او د امانت نه په تدلیس مشهور دی اسماعیلی وای چې د من په کذب نه بدنامو متهم بالکذب نه ګرځو لیکن مدلس ته تدلیس کوو ولکنه یدلس پینځه درشم محمد ابن مسلم بن تدرس المکی تدرس المکی ابو الزبیر تابعی مشہور دیں په تدلیس تابعی دی مشهور دی په تدلیس نسائی وغیرہ ورته مدلس وای شپږ دیرشم محمد ابن مسلم بن عبید الله بن شهاب شافعی امام شافعی امام دار قطنی وغیر واحدن یعنی ډیر کسان ورته مدلس وي و درشم محمد ابن مصفا بن بهلول برابرولو به حدیث پشان د بقیه تبن ولید یعنی تدلیس کولو اته درشم محرز بن عبد الله محرز بن عبد الله زاسره محرز بن عبد الله ابو رجاء الجزري اتباع التابعین نه ابن حبان ورته مدلس وي یو کم سلوختم مروان ابن معاویه بن الحارث الفزاری کنیه ابو عبد الله اتباع تابعین نه دي مشهور په تدلیس سره دار قطنی ورته مدلس وای په تدلیس شيوخ په تدلیس شيوخ ابن عادی ورته وی غلطی به کوله او ابن حبان وی چې مدلس دی یو سلوختم مغیرت ابن مقسم الضبی ذات سره ابو هشام کنیه د الکوفی د ابراهيم النخعي شاګرد ثقه مشهور نسائی ورته سوی مدلس وي توسل وختم مکحول شامی الشامی ابو عبد الله فقی مشهور تابعی دی دا د په بار کې ویل شي چې صحابه نه نه دی اوریدلی د د په بار کې ویل شي مخول شامی ابو عبد الله چې د صحابو نه نه دی اوریدلی مګر لګ کسانو نه او بیا روایتونو کې نسبت کې ابن حبان زهبي مدلس وای ابن حجر وای چې متقدمینو کې صرف ابن حبان ورته مدلس وای نور نه وای مکحول شامی یو سور ابیان شوی امره القیس البصری د حسن بصری شاګردانو کې نسائی دار قطنی ورته مدلس وای او دغه رنگ لا ابن عادی هم د امام احمد نه نقل کړي سلو سلوختم هشام ابن حسان هشام ابن حسان سین سره الازدی القردوسی ابو عبد الله کنیه البصری عالی ابن المدینی او امام ابو حاتم ورته مدلس وی پینځه سلوختم حشیم ابن بشیر شپږ سلوختم یزید بن ابي زیاد القرشی الهاشمی کنیه ابو عبد الله الکوفی کنیه ابو عبد الله الکوفی اتباع تابعیننا آخر عمر کی حافظه کې لګ تغییر راغلی امام حاکم او داری قطنی وغیرہ ورته مدلس وي الله اکبر وصل وختم یزید ابن عبد الرحمن کنیه ابو خالد نسبت الدلانی او د مشهور په کونی خپل سره دی ابو خالد سره اتباع تابعیننا یزید ابن عبد الرحمن بن ابي مالک الحمداني الدمشقي کنیه ابو مسهر دا ابو مسهر ملکی امام ابو مسهر ورته مدلس وي امام ابو مسهر ورته مدلس وي کنیه ملکی یو کم پنځوسم واصل ابن عبد الرحمن سواد سره واصل لبن عبد الرحمن کنیه ابو حرۃ البصری د حسن بصری شاګرد روایت کوي د حسن ها روایت کوي د دنه یحیی ابن سعید قطان جرح او د تعدیل امام دنه روایت سو کوي سید ابن القطان روایت و نبی د پلان نه چې روایت کې داخلتن فی التدلیس او د اولاد په یادولو سره په تدلیس کې د خپل رور عبدالرحمن نه یعنی دا غنم سیوا دی په تدلیس کې طالبانو اثر مرتبه په دې رواتو په دې تبقین حکم ده دې طبقه والو قبل اولې چې روایت د دې کله چې دیو صراحت به سما وکي کدا نه نه قبلي سلورمه طبقه په دې اتفاق دی چې د دې پر روایت په حدیث د دې باندې با دلیل نشینی ولې استدلال کې نشي پیش کړي مگر چې صراحتو کې پدې کې بس سیبا د وجه د کثرت تدلیس د دوین علی الضعفاء والمجاهیل علی الضعفاء والمجاهیل ضعیف او د مجهولو نه تدلیس کی دا ټول دولس کسان دي او دته چې مدلس وای نو عبد الله ابن مبارک یحیی ابن سید القطان یحیی ابن معین امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه وی چې مدلس دی ابو حاتم وی کله چې دې صراحتو کې حدثنا فهو صالح للاحتجاج متابعه سراحت شو کی کنو روایتونه او کني صرف د د روایتي نوم استدلال به بیان وي شي په نقطه باندې پوښښ ها هو قوی نه ده دریم حمید ابن الربيع بن حمید بن مالک عثمان ابن ابي شيبه ورته مدلس وای ان الضعفا چې دې تدلیس کوي ان الضعفا سلورم سوید ابن سعید مقدم المقدمی ابو حفص البصری اتباع تابعین کی ثقه مشهور ډیر زیات سختو چې غلو یې کوله په تدلیس کې امام احمد یحیی ابن معین دار قطنی وغیرہ یعنی اکثر علما ورته مدلس وایي چې د د تدلیس تدلیس او شدید الغلوه اتم عیسی ابن موسی عیسی ابن موسی البخاری التیمی کنیه ابو احمد البخاری لقب دده غنجار امام احمد دار قطنی وغیرہ دې ته مدلس وي ان سره کوي تفردی د سر نه روایتي منظور نه ده لسم محمد ابن عیسی ابن القاسم محمد ابن عیسی ابن القاسم بن سمع سن میم سمع تصغیر سره الاموی معروف موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق دولسم يعقوب بن عطاء قاصر بن ابي رباح ابن حبان ورته مدلس وی اثر مرتبه یې حکم د دې طبقه والو قبل اولې شي کوم روایتونو کې چې دیو تصریح کړي بسما عورت کوله به شاغه چې دیو روایت کوي بل ان ان پنځمه طبقه د مدلسینو هغه څوک دي چې د دې تضعیف شوی په یو بل خبرې سره سوا د تدلیس نوم مدلس خو وی وی خو د دین علاوه په سره نورم جرحی نو حدیث د دې مردود دی اگر کدی صراحتو کې بسما ها کچری توصیه خوشی د دې نه دا غچا چې زوف داغه یسیرو لګو لکه ابن لهیاتا لکه ابن لهیاتا او دا د دې طبقه والا طالبانو تقریبا سلیریش کسان ذکر کړي لکه ووایي څنګه مو تیم شته دی زه یو ټکی یو خو مو وایو ساسم عجب په خوځولې ده نمبر 1 ابراهیم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي ابو اسحاق المدنی المدنی شیخ د امام شافعی جمهور او تضعیف وی او امام احمد دار قطنی ورته مدلس هم وی نو تدلیس سره پکې نورم سری طالبانو نقایص الملائی الکوفی محدثینو د د تضعیف کړي دي امام ترمذی ورته مدلس وایي پس مو په اخلاص وشینه